چې د قران کریم ګڼ اسماء دي او دا دلالت کوي په ګڼو صفاتو باندې بیا موږ حکمت نزول د قران او تعریف د قران کریم بیان کړ بیا موږ چې قران کریم خطاب د څلورو ډلو سره کوي نو چې آیات کې ته سوچ کې تبا ګوره چې بدی کې خطاب د چا سره کوي مشرک سره خطاب کوي کالو کتاب سره خطاب کوي کدا منافق سره خطاب کوي که مؤمن سره خطاب کوي نو موږ یو که مشرک سره خطاب کوي نو مشرکین څلور قسمه وو د کم یو قسم سره قران کریم خطاب کوي یو مشرکین بالعباد الصالحین هغه مشرکین چې هغه نیکان بندگان د الله سره یې صدر درځولیو دویم قسم مشرکین بالکواکب دریم قسم مشرکین بالملائکه سرورم قسم مشرکین بالجن هغه مشرکین چې هغه ملائکه الله سره صدار ګرځولي وو چا جنات الله سره صدار ګرځولي وو چا کواکب نور او ستوري سپمای د الله سره صدار ګرځولي وو بیا مون ذکر کا چې باغی رات گئی نو د شرک دوه قسمونو په کوم یو قسم باندې رات گئی یو شرک اعتقادی او دویمو شرک فعلی شرک اعتقادی داغی سلور قسمونه ہو یو شرک پر علم دویم شرک پر تصرف درین شرک پر دعا او سلورمو شرک پر عبادت شرک پر علم دا چې دا الله سره د الله په علم کې بل څوک شریک وګرځي څنګه علم چې د الله دې په هر څه باندې دار څنګه خبردار دې په هر څه باندې پوه دې تدا کی دو ساتي چې بلم زوښته چې هغه په هر څه باندې پوه دې دار څنګه خبردار دې نو اې دوی شرف علم چې عالم الغیب بغیر د الله نه بل څه وګڼي چې په پټه او په ښکارا په هر څه باندې بوا بغیر د الله نه بل څه کوم شتا لکه زمون په دې ملک کې په خوا دا کې دا د خلکو چې هغه وی بابا د هر څه نه خبردار دی پیر دار سره خبردار دی بار سره پویا دی د مورید دار نه خبر دی زبر خبر دی چې چا په ناشنا خبر اوران به تس زبرګي مطلب به دا چې زبر دار سره خبر دی بار سره پویا دی قران کریم په دې باندې رات کوي علم کلی الله نه ثابت دی بار سپو صرف الله رب العزت دی بغیر د الله نه رسول بار سره کوي او نه به کوي د علم غیب د غیر الله نه هغه انبیاء دي هغه اولیاء دي هغه بادشاہان دي هغه ټول هغه عام انسانان دي نو هغه په غیب باندې نه پويږي هغه ملائک دي هغه جنات دي او باغی باندې موږ د قران کریم آیاتونه پرون پیش کړل دیم سبق نن موږ وایو مراد شرک په تصرف کې چې متصرف شرف تصرف دی ته وایي چې او سره دا کی دو ساتي ان غیره تعالی یملک النفع والضر فی العالم کیف یشاء یو سره دا کی دو ساتي چې دا الله نه بغیر بل څه کوم څه چې هغه مالک د نفع او نقصان دی نفع نقصان بغیر د اسباب ظاهریو هغه ورکول شي څوک خوږي نو هغه دا فائدہ ورکی څوک دښمنی نو هغه ته نقصان رسي ټکر ورګي تدا کی دا وسان دي چې بلوم څوک شته چغه نفع او نقصان رسول شي بغیر د اسباب ظاهریو نو دې ته وایي شرف تصرف قران کریم نبی د شرف تصرف کوي چې دا الله سره شریک په تصرف کې په اختیار کې بل څوک نشته یو الله دې چې هغه مالک دې د نفع او د نقصان حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ السلام پسې زورو پس الله باندې روان نبی علیہ السلام وتعی د ترزیا کدا ټول دنیا راجم شي او تعالی نقصان درګئی الله دې مقرر کړی دای نشي درکولې او کدا ټول دنیا راجم شي او تعالی فائدہ درکړي او الله دې مقرر کړی نو دای دا الله نشي درکولې مالک د نفع او د نقصان صرف الله رب العزت دی سورہ انعام ولسم آیات وګورئ نو انتم ذکر کړئ لاو الله سره ذکر کوي د حسر د پاره و ايام ساسك الله بذر فلا كاشف له الا هو کورا سیدا تا الله لهم د تکلیف زورن نا کرے راړه در در باندې راولي مرض در باندې راولي تکلیف در باندې راولي نو دا الله دې په هر څه باندې قدرت والا سمات لا به که نقصان در لدر گئی سو که در نانشی در کولے که فائدہ در لدر گئی نو سو که در نانشی در کولے مالک د نفع او نقصان دې الله دارنګ دې سورہ انعام کې و پنځوستم آیات وګورئ نفی دا تصرف کئی غیر اللہ نا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاس کے نفع و نقصان نشتے قل انی علا بینت من ربی وکذبتم به ما انی ما تستعجلون به ما عندي ما تستاجرون به نشته ما سره اختیار دا غسر چې تاسو تلوار کوي باغې باندې ما عندي ما تستاجرون به نشته ما سره چې تاسو تلوار کوي باغې باندې ما عندي ما تساجدون به ان الحكم الا لله نشته د اختیار مگر الله لرا اختیار د الله دې تصرف د الله دې واک د الله دې ان الحكم الا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين ان الحكم الا لله نشته د اختیار مگر الله لرا اختیارات د الله په لاس کې دي زما لاس کې اختیار نشته زواج دار نیما دارنګ دې سورې انعام کې پنځوستم آیات وګورئ نفذ تصرف کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې متصرف نه دی واقدار نه دی اختیارمن نه دی اختیار د الله دی قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك و پیغمبران لا اقول لكم عندي خزائن الله نو ما تاسو ته چې ما څخه د الله خزاني دي دای وای دا تا ګن بخشته کنا اختیار ور څخه دې خزاني پلاس کې دي مین الدین اجمیری زمین و آسمان تیری او کلوی سید علیل حجویری وا پیغمبرانو ما تاسو ته چې ما څخه خزانه د الله دی دارنګ زین مخکې شپږ سلو احتمایات وګورئ نبی تصرف کوي د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم قل رأيتم من أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم مهر و استاس زړونو باندې من اله غیر الله یادیکم به سو ده حاجت سرګون کې بغیر الله نه چرا بڑی تاسو ته په دی باندې څوک دی کالا دی کور کې نو څوک دی د کڼو ذمہ دار وختم على قلوبكم من اله غير الله ياتيكم به و پیغمبر خبر را گئی مالا کواخ دی الله ساسنا طاقت او ریدو ساسو الله دی کور کی نو سوک دے دا کانو ذمہ دار وکا اللہ دی رون کی نو سوک دے دا رندو ذمہ دار وقدم على قلوبكم مهر و استاسو زرونو باندی اللہ دی لیوہ نیکی نسوک دی لیوہ رو ذمہ دار من الہ غیر اللہ یادی کم بیہ سوک دی حاجت روا بغیر دا اللہ نا چراڑی تا سب دی باندی شتے سوک ذمہ دار اے سوک نشتا بغیر دا اللہ نا لوی لوی اولیاء کرامی لوی لوی مقام والی و چې نقصان ضرر مرض پہ راشی نو بیا نشی لري کوله بیا الله ته جاړي الله ته فریاد کوي بادشاہانی او د ځان نه بیا ضرر او نقصان نشی لري کوله ولا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا کدا الله سره کدا سره برخوا نو بیا دا غي اولاد له په خپل جندات کې ورکړو کنه نو دا غي اولاد له په بیا برخه نه ورکولا او کته وای دا الله سره برخه دا دا الله سره د برخه خاور نشته دغه الله وایي او کته وای زما د پاره شفارس کوي ولا تنفع شفاعت عنده الا لمن اذن الله فائدہ نشي ور کولې شفارس د الله څخه مگر هغه چا لا چا لا اجازه دوی ورتا نو الله ورته لا اجازه نه کړې قیامت راغله نبی علیہ السلام شفاعت نه کړي نو ته څنګه وای چې بابا نراغلم زما د بار په شفارس کوي الله تا مالک د نفع او نقصان صرف الله دی همدارنګ دې سورې سبا کې 200 اختمایات وګورئ آیت نمبر 42 نن راځي لا یملکو بعضکم لبعض نفع ولا ضرر واقدار بنی بعض استاسو د بار د بازو نفع ولا ضرر نه د نفع او نه د ضرر الله وی د قیامت برزوم دنیا کې هم پرېدا قیامت کې به مو واقدار نیو بعضی د بار د بازو نفع ولا ذره د نفع او د ضرر نه با یو بل لا فائدہ ورکول شي پیران به مریدان لا فائدہ نشي ورکول استادان ما شاګردان لا فائدہ نشي ورکول پلاران به اولاد لا فائدہ نشي ورکول ولی را مدد کوئی ولی ورته چوی وی چې دا حاجت روان دي ورپسې سوره فاتر آیت نمبر 2 دوی میات سوره فاتر سوره فاتر آیت نمبر 2 Thank you. خلق لاس مهربانی فلا ممسک لها نشته داغی بندون کے سوکا الله مخلوق باندې مهرباني کوي څوک دې بندولو والا نشتا دې ته وی عقیده د توحید دې ته وی والقدر خيري وشره من الله تعالی چې کله ساده کی دراشي چې او ځان سره چې هغه مالک د نفع او د نقصان دی چې هغه خیر ورکړي څو کې بدلول نشي او چې هغه تکلیف ورکړي څو کې لري کول نشي دې ته وایي ایمان دا بیا سړی مضبوط شي کلک شي دا غنه یې رقم بشي نن مخلوق وګورئ څوره په هیبت دی سوره په ير دي او داس په ير دي لار د زوی نه یریږي او زیه د پلار نه یریږي رور د رور نه یریږي او کور د کور نه یریږي ا کرونا دا کرونا دا اټول په هبت کرونا دا ټول په هبت دی او ارختا دی ټیک دې اسباب اختیار داشته اختیار کوا پرهیز کوا شته حضرت علی رضی الله تعالی عنہ بیمارو نو هغه د خش رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د کجور یو باغ ته لاړ رسول الله صلی الله علیه وسلم کجوري خوړې حدیث کې راځي حضرت علی رضی الله تعالی عنہ خلی تکړه کجورې خلی تکړه نبی علیہ السلام ورته کح کح فإنک ناحر عمر دو عمر دو تمخرا زکه ته اوس د بیمارانو را پاسې دلې موږ ته باویړې وایو باویړې باوکی ځکه چې بیماران سره خوشي او پرېز ونکي او دوباره بیا بیماری پر راشي نو بیا ډېر نقصان کوي له عمر په بیو باندې باوږي نو دا نه چې نبی عليه السلام معاذ الله داغه په الله اعتماد نو اعتماد ځان له یو شی دی خو بوزدلی یرا دا ځان له یو عیبت پریشانی خلق وهمیان شو تاسو خبر نری تاسو کې په نیت ناسه خلق وهمیان شو پریشان دي او داسې پریشان دي چې واره خطا دي ادي مال د صابونو به خو یاست صابون دی او دای دی صابون څوګي په جیب کې ګرځي څوګي دا پلاو سره تړلې زنبورونه وارخطا کړي اوله مخ وینځي لاس وینځي خولې وینځي د چا جیبونه د بوتلو ډک دي چې بس چې ډوډۍ خوري او په مېز لاس کې دي نو زر بوتل د جیب راوالي په لاس راوال دي انا وې تر ټای ضرورت وایي او وګونې هم په لړلې دي او ما وګونې هم په لړلې وای خطا دی ها ټیګ پرېس کوا خدا نه چې ته بالکل وار خطا شي او وار خطا کی خو باغه څوک چې دا ایمان نه وار خطا کی کما د دې وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم جزامین داسې تخت لکه د زمری نه جدا دی حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ شام ته روانو او چا ورته وی و بار اغلی دا دالته نه واپس شو یو صحابي و دوی د الله تقدیر نه تختی هغه دا د الله تقدیر دی کړ چې وا دې ځای مې موږ له تقدیر مقرر کړ چې واپس شي بس واپس شو یو اسباب دي هم دغه رسول الله صلی الله علیه وسلم دې جزامی د مټ نونی و ځان سره ډوړای تکیه دا خیله دنیا ده چې پرېز شته او دا څنګه چې ته بالکل وار خطا شه خلک وهمیان شو ټول وهمیان کړي چې چا سره لګ دین شته نو گزاره کوي او چې چا کې دین نشته د قران نه لری شوی دی عقیده کمزورې شوی دا نو هغه ټول وهمیان شو او وهمونو باندې اخته شو نه پرېز کوا علاج دې لکه موږ مرګرو ته ویلي مرزه کورونو کې ناس یې او بدر سوري چې کله حالات سم شو حکومت طرف نه اعلان وشو نو بیا موږ اعلان کو ټول په یو ځل باندې راځي د پنځیر خلک هم در پسې خپه دي د خوان شاکلو خلک هم در پسې خپه دي چې جماعتونه شاړ دي لارې کوسي شاړې دي طالبان نشته ټول درته په انتظار دي خو خیر دې پرېز دې پرېز کوي خدا نه چې وهمیان شي دا کی د ساته چې مالک د نفع او نقصان یو الله دی الله چې سب مقرر کړی الله به مال راضي هو زما پرېز کوم زما احتیاط کوم نبی علیہ السلام زرع چولا نبی علیہ السلام دال تور ساتل تورې ساتلا نو سله ساتل ویلې چې بس دې هغه به یې کړ نه هغه اسباب دي دار الاسباب دې د دنیا نور عقیده دا ساتا نو وهمي کېږي بنا سورہ فاتر دوی میات ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها آغا چه پرانیزی اللہ دا پارا دا خلقو سے مہربانی فلا ممسک لها نشته داغی بند انگے سوک وما یمسک فلا مرسل له من بعده آغا چه بند کی اللہ نشته داغی پرانیزون کے پس بندولو دا اللہ نا الله در باندې سم مهرباني وکي څوک باندې لنشي چې الله در باندې بنګي نو څوک ګلاو لنشي دا کی د ساده وهو العزيز الحكيم او دا الله دې غالب او حکمت والا وهو العزيز الحكيم غالب الله دې زورور الله دې په الله سو زورور نشته او هر څه کې حکمت دی په امتحان کې هم حکمت دی حکمت دی دا دنه مخلوق د الله نه برګسته شوی او الله ته نه یې شوی او دا چې حد ته رسیدلیو چې بیا حیايي هغه ورته بدل ښکارېدا د مسلمان په ملک کې خزی میدان ته راووتې او غي وی مې راځي سم او مېری مرزي د مسلمان په ملک کې باقاعده اړې د بدعملو او د زناګانو جوړې شوې د مسلمان په ملک کې اجراګانو په هر بازار کې دفتر کولاو کړې او چې څوک وته هغه د قومي لوط عمل والا نو هغه روان وو هیڅ پابندي په هغه باندې نه و نن هغه الله ټول ځان تکې نور هغه محتاج کړل او یې ویارو چې زه غواړم ډېر طاقت والے ما ما مخه بکوي که زه هم خفه کړم په ځان به مخته کړم نو په ځان یې اخته کړل یره وای مونږه د کرونی سره جنگ کو جنگ من نکیږي د خدای د عذاب سره جنگونه نکیږي دا وای چې زه الله تعالی کو من به الله ته جړا کو الله ته فریاد کو چې الله دا او با زمون د مسلمانانو د ملکونو نه لری کې الله دا او با د انسانانو نه لری کې الله ته بجړا کې جنگونه نشي کولای د خدای عذاب سره خدا وایا اسباب به استعمالوم الله ته بجاړه با سلورم آیات او دارنګي او د سوره احقاف آیت نمبر 4 سلورم وګورئ ولی امداد نکد دائی آغا کسانو چه دائی نیولیو بغیر دا اللہ نا دا پارا دا نزدیکت مددگاران آغا فلولا نظرهم الذین اتخذو من دون اللہ قربانا آلہا اغا ایعادیان اغا او هغه چې د یو جوړونکي دا درونی جوړ کړی وو هغه بیا امداد نشو کوله هغه امداد نکړې شو لاړل تباشو دا لا زابونه پیرال انبه تصرف کوي د غیر الله نه چې متصرف او واقدار مالک د نفع او نقصان بغیر دا الله نه بل څوک نشته کله چې ستا دا کی درالا چې نه با نقصان د الله په لاس کې دي بس دا ایمان مضبوط شو ته کلک شوې هر اسباب به استعماله نور به بیا زړه کا تا پورته نه کې دا به د عقیده چې او ذات شته چې هغه زما د نفع او نقصان والدار دی زما د نفع او د نقصان اختیار مند دی کله هغه واړي هغه فیصله کړی په ما باندې د نقصان نزول مې دې نشي بچ کولای او چې هغه وګړي او فیصله کړی زما د خیر زما د فائدې نو څوک را باندې نشي بندولې دې توي نبه تصرف د غیر الله نه الذي اعطاها الله للعباد شرک دعا دي ته وایي چې د الله سره بل څوک شریک وګرځي په بلنې کې څنګه چې الله را بلې را غواړي د الله نه دعا غواړي دا سه ته بل سو وګرځې چې اگر بلی اغنا غواړي نو الله نه چې غواړي او بغیر د اسباب ظاهریه او الله ستا امداد کوي دا رسی او ستا دا عقیده چې هغه اوري نو چې کله ته د غیر نه غواړي نو بیا ستا دا عقیده بغیر د اسباب ظاهریه بغیر د اسباب ظاهریه او دا صفات د الله هو هغه اسباب ظاهریه کو لا جدا خبره ده ټلیفون دې وارلس دې ها صبر سے ذریعہ دا خو چې اسباب او ذرایع نشته او توای زما आवाज اوري چې زو ترا مدد شوا نو دا شرک دعا ده یو کو موازی منصوب سوی چې باغی کې نبی علیہ السلام قلیب بدر ته تقریر کو هغه دې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ورته وی ویدایوري نبی علیہ السلام ورته انهم الان يسمعون حدیث کې راځي ویدای اوس اوري البصائر کې حضرت شیخ القرآن لیکلی دی چې الان قرینه په دې ده چې دی وخت یې اوري دا څه دی ویل چې انهم یسمعون دا مړی اوري بلکې نبی علیہ السلام وی انهم الان یسمعون اوس اوري دا نه چې کوي همیشه اوري دا الان قرینه په دې ده چې د نبی علی السلام غو تقریر اورید څنګه اورید نو په دې کې صحابه کرام دوه ډلې شو وې اختلافي مسله ده اختلافي نه ده اتفاقی مسله دا چې مړی نه اوري اختلافی صرف د قلیب بدر بارا کې ده چې څه صحابه وي اوري اوس اوري اورېدو باندې خو د ټولو اتفاق وو اوس څنګه اوري نو په دې کې اختلاف راغی چا وی چې دای اوري زکه چې دای الله ژوند کړل او ته واورو حضرت قتاده وی آیاهم الله غی الله ژوند دی کړو ته وارو نو بیا هم ماته ته لاسباب شو چې نږدې و ژوند دی او ورېدلې او نور وی چې دا معجزه و د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو معجزه د پیغمبر هغه خو یو خیر کې عادت چې د پیغمبر نه الله سرګن کی دا عادت خلاف یو کاری د پیغمبر نه الله سرګن کی نو هغه دوی معجزه معجزه او تم زکوي چې پیغمبر دا هغه د اظهار نه عاجزي پخپلا الله دا هغه نه سرګن دی نو الله وتعالى الله غټي تمرو دي الله مو ولې ته بوټي ته وورولې او ورولې شي نو الله و توارو معجزه او پیغمبر خو هر وخت اوریدل بغیر د اسباب ظاهریو هر وخت اوریدل بغیر د اسباب ظاهریو دا صفات د الله تعالی دی نو چې ته بل چا نه دا صفات ورکې نو تا شرک په دعا وکړو د الله سره دې بل څوک شریک وګرځو په بلنه کې چې بغیر د الله نه بل څوک هم اورېدو والا شته او هغه اوري چې زه ورته را مدد شي واما زه ورته چغه وما زه را مدد کومه د دې وجه قران کریم کې الله رب العزت د دې رات کوي چې بغیر د الله نه بل څوک او ریدو والا درامد کول والا نشتا سوره انعام آیت نمبر 40 سروختم وګورئ سوره انعام وما سپارا آیت نمبر چالیس سرویتم نبی دا شرک دعا کئی غیر الله تدعون آیا بيد الله نوا تاسو بل سو ګرا مدد کوی ان کنتم صادقین کئ تاسو رښتینی بل ایاو تدعونا بلکه دا الله برا مدد کوی دا یدو خواستن را مدد کولو آج تاسو شریکان کول د الله سره شیر مګی تاسو هغه چې تاسو شرک کو شرک دې تا وې چې پیدا الله نه بل کول پیدا الله نه بل چا دې چې درامد شي ویلې دارنګي سورې انام آیت نمبر 73 دریو یا دریش دریش پیتم دریا ساٹو گو رئی مخی داخل تصرفو کی علا لو الحکمو خبردار اختیار د الله دی بیا نبی د شرف دعا کوي او دا تاسو به قرآن خوان ګورئ ان شاء الله کله چې من په خپل ځای راشو چې کله دا شرکونه په مخه کې یو بل پسې رات کوي او بل بل پسې رات کوي دن دی اول شرف تصرف رات کړ الا له الحكم وهو اسرع الحاسبين ورته وایا الله به تاسو خلاص ایو د دې مصیبت نه او د نور هر یو مصیبت نه ثم انتم تشركون بیا تاسو د الله سره نوري صدر کوی خلاصون والا الله دې نو بیا تاسو د الله سره نوري صدر کوی نور را مدد کوی دارنګي سوره سبا اوس یې موږ راړو له دویشتم آیات وګورئ سوره سبا دویشتم سپارا دویشتم آیات Thank you. چې تاسو به ګمان کوئ بغیر د الله نه لا یملکون مثقال ذره فی السماوات ولا فی الارض واقدار دی یو ذرین بران خطا وما لهم فیما من شرکن وما لهم منهم من ظهیر زیرا مدد کئی چغور دوئی ستاسو سوال لی امنی ستاسو سوال لی منظور کی ذرا مدد کئی کنا ستاسو آئی زیرا مدد کی گی اور آرسی دارنگی ورپسی سورہ فاتر آیت نمبر چودہ سوار لسمان او لو په ممتنعاتو داخليږي ناوري ناوري ناوري کته وایوري جواب دې درکې کا بیا خدای الله جواب هم نشي درکول کنزل تمکو آی خو با کنزل زکه کوي چې هغه څه دلیل نشته نو تاسو هغه دلیل ته ولې کنزل کې کنزل هغه څوک کوي چې انبیا جړا کوي دعا کوي فریاد کوي نو چاته کوي چا نه غواړي دا غي نکاح دي ارشوي دي انبیا دي ارشوي دي حق پرست دي ارشوي دي نو هغه وې نه دي را مدد کړی سوره انبیا راوړی لګ سوره انبیا دی یو یو نبی دی یو سو انبیاء و تذکرہ کئی زکا مصیبتون مختلف قسم دی کلا مصیبت د بدن د وجی بیماری راشی کلا مصیبت دا بل د وجی نئی مئی اخری دریاب کی ڈوب شی کله مصیبت د اولاد د وجي اولاد نه سړی خپي نو دا مصیبتونه درې قسمه وو هغه ذکر کړل سوره انبیاء آیت نمبر 82 دعا دی آیم و ایوب اذا دا ربه انی ما سبیض الرو و انت ارحم الراحمین یاد کا ایوب علیہ السلام ازنا دا نادا تزرع کلا جی فریادی اگا اللہ تا انی ما سنی الظلو وانتا رحم الراحمین زچه ما ورسید ما تکلیف او تا دیر رحم کونکے رحم کونکونا یاد کا ایوب علیہ السلام کله چې فریاد وکړ الله تا ما تا تکلیف را ورسید او تر ډیر رحم کوونکی در رحم کوونکو نه فاستجبنا له فکشفنا ما به من ضرن ما دا دعا قبول کړه او دا غنه مې لر کا تکلیف چې هغه باندې تکلیف وو وګورا ایوب علیہ السلام بیمار دی نو هغه الله ته جاړي دا الله نه غواړي بل بابا یې نه را مدد کړي زیارت اولی نه را مدد کړي نیکه یا ور نیکه نه را مدد کړي ورپسې واقعي میات وظنونی اذا مغاظبا قوم ته غوساو په نورو قومونو عذابونه راغلي دي او هغه معذب شوي دي د یونس علی السلام قوم باغی باندې چې کله آثار د عذاب شروع شو یونس علی السلام دې لاړ بغي پوه شو نو هغه د الله نه معافي وغوښتا په جړا شو الله تا فریاد وکړ الله تا او جړاګانې شروع کړې چې الله موږ معاف کا بیا به خلاف د پیغمبر نه کوو نو الله دا غي دا عذاب لري کو دا موږ ته خیلا یو سبق راکو چې بچا مې عذاب راوسته نو باغی می بیا داسې عذاب راوسته دی چې زمکه کې می مانډلې دي لکه قارون په چا می عذاب راوسته دریاونو کې می راوګړي کې دي لکه فرعون په چا می عذاب راوسته دی نو په سیلای او په طوفانونو می زمکه لرا چولې دي او سرونه می علامات کړی دي لکه عادیان او سمودیان پچا بیا ځانونه راوستي دي نو کانی می په ورولې دي او ځمکه می په اړولې دي لکه قوم لوط او بچا چې هغه په خپل ګناه ستومان شوی دي او معافي غوښته دا نو دا غي نه بیا ځان لرکړې لکه قوم یونس ستا په خلا کبا خپل عمل کلا کې هغه بد عمل پاغه شرکیاتو پاغه بدعاتو پاغه فسق و فجور پاغه بد عملو پاغه میرا بدن میری مرضی نو هغه چل بدر سره وکړو او کنا توبه او یستا معافی مو وغوښتا نو کوم یو رسنه بیا عذاب لرګړو تا نه لري کوم اوس تا کو خدا یو تقریر کې یو بیان کې شیخ القرآن سواد کې تقریر کو او دا آیاتونه ویلی او دا تشریح کړي و چې دا چا نه غواړي نو خپل حاجت دا غسخه وګړه لکه ته یو یې چې غواړي نو د زمیدار نه بغواړي ځکه یو یې چې خو هغه سره یو کته مولا ته وایي چې یو یې راکا نو هغه به تر وګه کلی ونه دویم دا چې د چا نه غواړي نو هغه ته بخیل او شوم نه وایي کته وایي ډېر بخیل دی چا نه دانه نه ورکړي او ته ته مال یو من دانی راکا خو ته ډیر بخیلی دا غوړي چې بخیل نه بیا سره راځي بیا ران سره غواړي او دریم شرط دا چې ځان ورته محتاج وګڼا چې ځان محتاج وګڼي درکې با چې توای زمان ضرورت دی چې توای زما جدي شوی چې نشته بیا سره بیا نه درکې الله دیو جی کامل دعا دعا دی یونس علیہ السلام دا یو حدیث کے راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی لا تفضلونی علی یونس بن مطا ما په یونس بن مطا مګ ورکو نو نبی علیہ السلام کو په ټولو باندې ورکو د نبی علیہ السلام مخ کې د تورات تذکرہ کې دا د موسی علیہ السلام او د نبی علیہ السلام مخصور کې دا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تعریف کو او د نبی علیہ السلام مخصور کې دا حضرت ابوبکر ورته ته حضرت تنګورې نه نو هغه وی زه پیغمبر د حسینا ما پناه غواړم نبی علیہ السلام ورتوی لو کان موسی حیا لما وصاه الا اتباعی که موسی علیہ السلام ژوند دی نو بغیر زمان تابعداران به بل الله رضا نو ان دې غوسه کېده او دلته وای ما په یونس مبارک وی د دې څه مطلب شان د پیغمبر د ټولو نه اوچت دی خدا حدیث مطلب دا دی چې د ټولو نه برا عزت لیما ځکه نبی علیہ السلام معراج ته تلو اسمانونو نه برا تلو او د ټولو نه کته په مخلوق کې یونس علیہ السلام ته ځکه د دریاب ویخلا می خړلې او د دریاب ویخلا تلې نو کزه ډیر نږدې الله ته تلې یعنی هر څه ډیر نږدې شي او یونس علی السلام ډیر کته تلې هم الله ته یو برابر یو دا نه چې زمانه ډیر خبردار و دا غنه نو دا الله علم وسیده زو یونس الله ته یو شان دا نه دا مطلب دی او کامل دعا د یواد یونس علی السلام دا ځکه هغه د درې واړه شرط پوره کړی دي هغه وایي فنادا فی الظلمات الله اله الا انت یو شرط دیم سبحانك پیغمبر ظالم نشی کې دی ظلم په معنا د کمی او هغه باز په خپل ځای بیا تفسیر کو انی کنتو من الظالمین زردا چانه ما چې اسباب نجات ور څخه کمی فاستجرنا له ونجيناهم من الغم وكذلك ننجي المؤمنين دارنګ اخلاص او موږ مؤمنان دانا چې غم خلاص ک بل څوک نه خلاص وو هر سړی چې هغه په الله اعتماد کی نو الله اخلاص ای الله زمون پتا اعتماد دی دیو باندې موږ خلاص کې ادا او با الله لری کې چې بیا د خلکو روزګار او کاروبار نه برابر روان شي الله دا او با ختمه کې چې بیا زموږ درسونه آباد شي طلبه راشي او ځای آباد شي من دا هغه دعا قبول کړه وهبنا له يحيى واصلحنا له زوجه تان دا ګرمګه غلا دا بيبي صالح د بچي وګر زولا انهم كانوا يسارعون في الخيرات اوس خلاصه ټول راځي دا به صرف دعا ټول ما د جړا فریاد کو ټول زرا مدد کول ما نبی شرف دعا چلای در مدد کولو بغیر دا الله نه بل څوک نشتا یو الله را مدد کیږي او را رسی بل څوک نه را مدد کیږي دارنګي سورې یونس یو لسمه سپارا دا به صرف دعا کوي چې الله سره بلنه کې بل څوک مشرکو ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك ولا تدعو من دون الله پیغمبر پاک ته وایي پیغمبر پاک ته وایو کتاب د الله نه بل څوک را مدد کو ته د ظالمانو نه یو بل ویلا کوم کو جاره چې هغه د بابا را مدد کوي هغه د ظالم نه یو هغه ظالم دی دی وجه آیا ظالم وای هر کې خواهی از خدا خواهی بسر نیست در دست دی خدای خیر و شر سچه غواړي بچیا د الله نه غواړه د مخلوق لاس کې خیر او شر نشتا هر کې خوانه د غیر حق راي په سر سوچ بغیر د الله نه بل څوک را مدد کوي نست در عالم اغو گمراه تر پالم گدان زیاد گمراه بل څوک نشتا چې الله نه بغیر بل چا ترا مدد شي وای دا غنا زیاد گمراه په عالم کې بل څوک نشتا سوره احقاف آیت نمبر 4 وګورئ سرورم نبی اشرف دعا کوي چې بغیر د الله نه بل څوک را مدد کولو لایق نشتا یو الله دې چې هغه به رحمت کې هغه ته به جړا کې هغه ته به فریاد کې دا هغه نه بغیر بل څوک نشته سورہ احقاف شپږشتمه سپارا آد نمبر 4 Thank you. دا چې تاسو را ملګوي بغیر د الله نه ارونی ما دا خلق من الارض ما تو خی سی پیدا کړی زمکنا سبو خی ګر سی پیدا کړی وې چې هغه تو تو چې را مدد شي ارونی ما دا خلق من الارض دا هغه چا نه بډیر ګمرا بل سوګي چا بغیر دا الله نه هغه چا ته جړاو فریاد کوي چې سوال نشي منظورولې ومن اضل ممن يدعو من دون الله سوچ زیاد گمرا دے دا چانا چرا مدد کئی بغیر دا اللہ نا من لا استجیب لہو الہ یوم القیامہ آغا سنکو چې قبول بیا نشي کولای دلا تر ورځې قیامت وهم عن دعائهم غافلون او دای د بلنې د دای د دینا خبره یره و یو ری مړ یو ری ادا و پیر بابا وری هغه ځوان وری هلکا پسې وری پاس وامو کبه اسوارو اے زستا خبره خو الله سوئی ستا امن ما کده الله امن الله وی وهم عن دعائهم غافلون هم زمیر د زمین عقول راوړل دي وولون سره جمع د زمین عقول لپاره راځي دا نیکان بنیان دا اولیاء کرام چې تاسو را مدد کوئ الله وایي وهم عن دعائهم غافلون او دا مددګاران غیر بدل ندینا خبره الله وینا خبر دی غینا اوری اده وینا نه خبردار دی او اوری مقابله الله سره تاسو سره نو ته ولې د الله جنګ کور ته راغلې ته د الله خبره رسول شیخ القرآن الله دې په رحمتونو وړيږي هغه باندې په دین کې زما مثال د نای او د ډم دی نای او ډم هغه خبره وړي د خپل مالک مالک وته وي دا کفلانی ته وایا چې سبا به زما ملمای دې لاړ شي نو هغه ته وایي فلانی را لېږلی ما ته وی چې ورته وایي چې سبا به زما مېلمه یې نو که دې ورته سبا دې را دې وایي کنځلو کې نو هغه وایي یاره ما ته څه نه وایي ما خو درله خبر راړم او ته پوه شه هغه پوه شه که دې څه ګیله وکړي هغه ورته وایي یاره زما دې کې څه کار دی ما خو درله د هغه خبر راړم ته پوه شې هغه پوه شې د الله په دین کې ستا مثال د قاصد او د دای دی پیغمبر پاک ته الله وی داعیا ال الله باذنه وسراج منیر ته دای ستا کار خو دعوت ورکول دی ستا کار جنت ته بوتل نه دی ستا کار داغه عقیده ټینګول نه دی هغه د الله کار دی ستا کار مسله بیانول دی ستا کار مسله رسول دی نو چې ته د چا دایي د چا قاصدی د چا دایي خبر دی وړو هغه کانزل وکړه بدرد یې وکړي بدنامي ولګولي نو هغه پوه شه او نه پوه شه ته خپل کار کو ته اکثر خلک د دې وجه مسله پرې وي چې څوک یې مانی نه نو ځکه ستا کار په منلو چې ته یې مانی نه اکثر خلک د دې وجه د قران درس پرې دي یې راځي وایي څوک زده کوي نو ستا کار د کوزي په ستا کار بیان دی اکثر خلک د دې وجه درس لري دي یره چې څوک کینی نه چې کینی نه نو ستا کار کې نه ولدي ته درس کو د قران قران وایا که څوک یې وړي راګه کمی تا د خدای خبره او د رسول الله الله ولا اسمان پیدا کی نو تی رازو تا خبر آکو سکال داری حالات خراب دی نو من دا یو سو مرگری جدا جدا مائکی نئی چکم مکانی کسان دی بار وارو تا ممبر آزائی کور کے ناس دی کورونو کے ناس دی درسون آوری خخا پدی اللہ دے آغا مرگری خوشحالی کی او الله دې بیا پنځیر تراولي چې کوم په خپل ځایونو کې درسونه اوري او خبري پرونه درس شو زما یو شاګرد د دیر اظهار الحق قاری سي هر کال په درس لراته واده وسوس کړو پرونه درس اورېدلې و نو ډېر یې جاړل او خپاو وی الله روزه راوړل او دا وز بغیر د پنځین نه بل ځای کې روما درس په پنځین کې او زه په کې دی با دینه هم هغه مرګ خره او د دې ژوند نه هغه مرګ را لغله چې روزه رااله او پنځین کې د زنه ما مازیګر کې هغه باندې اټه ټیک راغی او وفات شو الله دې ورته جنتونه ورکړي الله دې هغه مقام کې سړي او الله دې پسما دګان له صبر جمیل ورکړي مرګري دا څه خپل او مجبوری دا نو موږ وایو خیر دی ضروري نه چې موږ د دې زرګونه راځي دا دوه سالو کا سم پوره او موږ خپل درس کوو په خپل ځایونو کې به مرګري او ریمروز په الله اسباب پیدا کړی دي نو ځف نت باندې باوري په اف اف باندې باوري په نور څه باوري او کاغذ وانوري موږ ما خپل حق ادا پړم بایرز ما درس نشه کوله زغریو نیوله ما زړه می چاوده او ما ځان کلا کلا کو چار سچی بس کړو وایو به د خدای کتاب دی ورو د پنځیر خلک ټول خپه دي خواوشا کلی خپه دي یا به جماعتونو کې ځای نه یا جماعتونو خالی پراته دي او زمون ذمہ داری خو دا نه ده کړه چې موږ د هغه را وایي چې موږ به خلک کې نو چې ارسه د مطلب کار قران ویل دی وایو به دا زمون ذمہ داری دی واس کوو به زمون ذمہ داری د کار سره او دغه عمل کاران دغه د بدن لدینا خبره الله وینا خبره دی آی د پتا نشتا وایذا حشر الناس کانو لهم اعداء کلا چې پورته کړی شي خلک کانو لو آدان شی بعد دی دشمنان وی بعد دی دشمنان چه قیامت کی را پاسو لچی آدائی چه و ترامدت شوی او دوی زمونږ आवाज اوري چې موږ یې را مدد کوو او دا سوار معتاد او بډي اوري او را مدد کیږي آیت نمبر 28 وګورئ اتوشتم چې به انکار کوي ایو موږ نه یو خبر سورہ یونس آیت نمبر 28 وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا یاد کا اور اندر چې پور دوا ګونګا د اله ټول ودرېږئ په خپلو ځایونو تاسو او تاسو هغه مددګاران اج تاسو د الله سره شریکان ګرځولي وو ودرېږئ پیران او مریدان یو هغه پیران چې بل خوا مریدان یو خوا لیډران او بل خوا کارکنان چغې به یې ورته والې دعا دوه قسمه ده یو د دعا مسئله یو د دعا عبادت دعا مسئله غوښتل په ظاهري اسبابو یا سوال کول تپوس کول یا موسی دعا نه موسی د اسلام له دعا وغواړه ظاهری اسباب دی موجود دے دعا الحی من الحی الحاضر جائز جوان دے دے دی جوان دین اغواری جائز دا کله چې ما تخت الاسباب دی ما فوق الاسباب دے بیا نا جائز دا او دعا الحی من المیت دعا د ژوندۍ د مړی نه هغه ناجایز ده او هغه ناروا ده علامه روح المانی تفسیر سورہ مائده کې هغه ذکر کوي چې دا چې د مړو نه غواړي لم يفعلها احد من السلف دا یو تن د سلفونو د اکابر نه ذکر او بیا هغه په دې باندې ډېر ښه بحث کوي یا په خپل ځای کوي خو دعا د غیر الله نه بغیر د الله نه د بل چا نه غوښتنه دا ناجایز او ناروا دي بغیر د اسباب ظاهریه او چې تو دعا را مدد شي او راو راسي ازما امدادو کې سلورم قسم د شرک په عبادت شرک په عبادت دي ته وایي چې هغه افعال چې هغه د الله د پاره دي او دې د بغیر د الله د بل چا د پاره کې هو ایات کې د غیر الله تعالی بما یختص بالله تعالی چې الله پورې خاصي او دا هغه بل چا نه کې لکه سیدا الله تا دی بل چاته کې قبر ته کې ولی ته کې رکوع الله تا او دی بل چاته کې بغیر د الله نه جنازه هغه مزده صلات الجنازه وته وي او په جنازه کې رکوع او سجده نشته ولی رکوع سجده نشتا ځکه مخې ته د مړی کټ پروت دی نو د مړی کټ مخې ته پروت دی کته رکوع کې نو مړی ته رکوع راځي کته سجده کې نو مړی ته سجده راځي نو دی وځي په جنازه کې رکوع سجده نشتا لما حکمت هم داره نو دا کوم ځای جایز شو چې د بابا دربار ته دینو په دروازه کې سیدا وکړه دا کوم ځای خو زمون بد قسمتي دا دا چې په موږ حاکمان او موږ وګرځي چې هغه د دین نه خبره وي چې خبري خبري نو بیا ځای ته رسیدلې نو مصیبت دا ده او دا یوازې دا غي نقصان نو زموږ کوم نقصان نو منګه علماو دا چې خلک پیدا نکړل چې هغه دا مقام ته ورسول دا چې خلک هم پیدا نکړل چې هغه منګه دی ها تور سو چې هغه ډي پی او شي ډي سي او شي دی حتا مو نه رسول چې هغه سیکټری شي چې هغه د قران نوم خبردار یو عالم وي او د دنیاوی علوم ویلي او سبا دا هغه کمیشن والی او هغه مخکې لاړ شي نو مل بسم شي نو هغه یو نقصان او زموږ نقصان هغه خلکو خپل ځامن من تکین نه چې دا غي ځامن مخکې تلل د افسرانو ځامن د مالدارو ځامن هغه کینه نور مولا تا نو د دې وجه هغه بیا سورې اخلاص هم نشي ویل قل هو الله احد چې په سپلای کې وایي نو هم ګډ وډ وایي دا کوم مخکې وو نو دا غيوم ګناو جرم او زمکو دوه جانبه نو اغی هم خپل بچی کې نو دا غي مجبورای وي زموږ مجبورای وي دا غي مجبوری دا وا چې دا غي بچی د ډیرو سہولتونو عادت نو کاغه په مدرسه کې داخلو نو هغه وظیفه پړې شو کاغه په مدرسه کې داخلو نو هغه پس مکه سم لاسته شو کاغه په مدرسه کې داخلو نو هغه د طالب سره ژوند دی رول شي چې په افتا کې یو ځل د کپڑے بدلې نشو کولی زمون جرم دا چې موږ هغه له داسې یو ځای جوړ نکړ چې هغه کې دغه فیسیلیټیز او دغه سہولیات موجود دي او موږ ورته وایو چې په پبلک سکول کې ته پنځه زره او لس زره د میاشتې ورکې راځه زه درله یو ځای جوړوم پای کې به ته زر دوه زره روپۍ ورکې او سهولیات به اخلې سبق به مو ورته هغه وه انګلیس به مو ورته ښیم اردو به مو زده کوي حساب هم زده کوي معاشرتي علوم هم زده کوي او قران او حديث هغه هم زده کوي موږ ولا ځای ورنکړ جوړ نه منګه جوړو او چې چاله الله طاقت ورکړي هغه مرګرتیا نه کوي هغه وای نه چې زدر سره مرګرتیا کوم راځه او که ته ورته وایې چې ما سره ملګرتیا وکړئ چې درانه غواړي خبره ټوله روانه ده زموږ خپل د شیخ القرآن دا یو آرزو وه چې هغه زه داسې یو سکول جوړ کړم چې باغی کې یو طالب دولسم پاس کوي چې هغه عالم وي او هغه په انګلیش کې هم تقریر کولی شي په اردو کې هم کولی شي په نور علومو هم کولی نو هغه به عالم وي هغه به افسر وي او زما دا اراده ده زه یو قدم مخکې الله به یو رسو یو طرف دوام پر دا جوړو بل طرف توان دا په بیا پورا کوم څنګه نو بیا په شان شو نو کله مخکې زم کله رسو زم خو امید دی چې الله به دا ارمان زما پورا کوي دا به یو داسې ځای جوړو او زه اکثر مانګلو ته وام که نور څه نه نو زما دا د غر د پاسه وټل دی پنځوس کناله کې دی خو کولې ځای دی خو نوې حالونه دي پکې زبردا ورکم او په دې کې به داسې مدرسه جوړ کو داسې یو سکول به جوړ کو چې هغه کې هغه لکان په داخلو چې په خپل فیس ورکړي او هغه ته وا د روټای د چای د دوبي ټول انتظامات برابر دي او پای کې باغی سبق وای نو اراده مې دا کدا نه بل بجوړ کو بل بجوړ کو اراده هم دا اوس کمه زمونږ هم دی ما کولی د زړیر لولو مې بلونو کې هم کې نه سما دا کوم چې غټ خلک کاری سړی په رحم راشي چې غریبانان د ارث نه خبره او زکه دي او محتاج دي تګي دي دي ته چې موږ قران زده کو هر دوره ده چې له ګروپ په ولا بدل کو تر اوسه با سیاسي خلکو دې غټو خلکو له قران آیات دوي په تقریر کې یا به د لیدن حواله ورکولا یا به د ستالن حواله ورکولا یا به دی یو انګريز او انور کولا یا به دی یو بل کافر او انور کولا دورا به وکړ چې غروب په ولا لګ بدل کو و دورا دې هر یو وای چې ما په خپل تقریر کې او آیات وې اگر چې ډیر خصای نشي ویلې خو لګ لګ غروب په ولا بدل کړي دې ان شاء الله چې اوس هر یو دا کوشش کوي چې زه تقریر کوم چې آیاتونه په کوم چې خلک وایي چې دا د قرآن قرآن دی دی په قرآن کوي او دا به کوم ان شاء الله ما ورته یاد کړی دا به ورو بدلی کیږي به ان شاء الله ور وخت باندې او که الله جوان راک به ان شاء الله زمې په خپل ژوند کې دا سم تر رسول او دا بکی ان شاء الله یو داسې یونیورسيټي به جوړیږي چای کې به دینی او دنیاوی دواړه علومي ان شاء الله او پای کې به خلک خپل خرج کوي او پای کې به مرګري مون سره مرګرتیا او تعاون کوي او ان شاء الله به روان شي بیا هغه زمه کې بزي دا څه اوري ناوري چې قران وای ناوري بس ناوري کړه قران وای هغه وای چې موږ نه خبر یو ستاد आवाज نه خبر او ما ته پتا نه و ا دې اړند نه نه اوري او دا دا کافر مسلک دی او دا د بلانی مسلک دی بلانی سړیا دنیا کمزای ته لړ او تر وساخته مړی واوری نو تاله به څه درکړي خو نه اوري یا نشي درکولی به خلاصه شو خبره نو دی لا اوس هم مړو ته ناست دی اوري او اوري او یې واورېدل نو تاله به څه درکړي چې اوري او اوري په دې اخته دي هغه په خپل وایي چې مونږه دا خبره یو مونږه ناورو مونږ ته پته نشته اته اشتمه آسره یو نو څو ګورئ انتم وشرکاؤکم فزین الله بینهم وقال شركاهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين دا شرف العلم في التصرف في الدعاء غلط شرف شرف العبادت چې د الله د پاره کوم عبادت خاصو هغه بل لاو کې رکوع سجدا نظر د الله د پاره او ته دا د بل د پاره ورکه نو دې ته وای شرک فی العبادت قران کریم په دې باندې عبرت کوي چې لایق د عبادت بغیر د الله نه بل څوک نشته عبادت په یو الله کې لفظ دا څه دی عبادت چې هغه ټول لا شامل دی عبادت عاجزی خپل معبود ته مینا د خپل معبود سره محبت د خپل معبود سره الحب والخوف والرجاء تمل خپل معبود ده سوره انعام یو کم شپې ته بیان وګورئ 59 سورہ انعام بغیر د الله نه بل څوک چې عبادت دی کوي سوره یونس اتلسم آیات سوره یونس آیت نمبر 18 سوره یونس آیت نمبر 18 ما لا يضرهم ولا ينفعهم د عبادت کوي بغیر د الله نه دا غچا چې نه د اله ضرر ورکول شي نه ولا فائدہ ورکول شي ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله دای وای دا کسان زمغه شفارس کوي الله څخه منګا دای دوایو دای زمونږه شفارس کوي الله تا څنګه چې جج لا سړی وکیل ګوري کوټه تخیجی نو پوړا او نندر پایا استعمال ایو دا زمونږ وکیلان دي منګه دای دوایو دای زمونږ سوال الله ته پیش کوي نو الله وی جج خو ستاد عام نه خبره نول استادا کیدا چې الله نه خبر کل تنبیون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض ويا اتعذ خبري الله پایا چې الله نه پوي پای باندې براو کتا ولې الله دې پته نشتا د براو کتا ستا دا عقیده دا چې بابا تواما او دې با الله زما د حال نه خبرایو ستا دا عقیده دا سبحانه و تعالی ما یشرکون پاک دې الله وتعالى ما یشرکون او چات دې دا غنا چې دې صدر کوي دا الله سره بل سوګ شرک ورته وي تدعون من دون الله چې تاسو یې را مدد کوی بغیر د الله نه زما پیغمبر دای ته وایا زمن کړې شوی ما د عبادت دا کسانو نه چې تاسو یې بغیر د الله نه را مدد کوی تم کو ارتوایا زان نظر بغیر د الله نه د بل چا په نوم باندې نو ورکوما یو لسما د بل چا په نوم باندې نو ورکوما سجدا بغیر د الله نه بل چا ته نو کوما رکوع بغیر د الله نه بل چا ته نو کوما فریاد او جړا بغیر د الله نه بل چا ته نو کوما یو الله ته بجاړما قل او پیغمبرا کم ځای کې چې رد شرک راځي پیغمبر پاک دا الله وی اوایا اوایا وایا وتا وایا وتا بیا په کې ناراض نه کې قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي ويا پیغمبر یقینا زما عبادت بدنی وبذالک امرت وانا اول المسلمین دارنګي سورہ یوسف آیت نمبر 40 سروي تما سورہ یوسف دولسمه سپارا آیت نمبر 40 سروي تما سمیتموها انتم و آباؤکم چه تاسو ورلدانمون ایخودی دی ستاسو پلاران ورلدانمون ایخودی دی دا ورته د بادو ذمہ دار ویلو دا ورته د سرخوږي ذمہ دار ویلو دا ورته د زیړی ذمہ دار ویلو دا ورته د اولاد ذمہ دار ویلو ډیر مخکې څوک کارلاو هغه ستړی شو لا یعودو حفظهما او کنه مخ کې بلو اوس دې دیګ نو صاحب غلا کله به یو لټی کا ورکه او کله بل لا ما تعبدون من دوني الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم تاسو عبادت د کوی به د الله نه مگر د تشرونو چې تاسو ورله یهودي دي تاسو مشران ورله یهودي دي ما انزل الله بها من سلطان نظر علی گلے اللہ دی باندې ستلیل ان الحکم الا لله نشته اختیار مگر الله لا امر الله تعبدو الا اياه حکم کړه دې چې عبادت بن کوئی به د الله نه د بل چا عبادت بن یو الله کوئی ذالک الدین القیم ولكن اکثر الناس لا يعلمون دا دین مضبوط دی چې یو الله عبادت وکړي یو الله ته جړاو فریادو کې ولکن اکثر الناس لا يعلمون لیکن اکثر خلق نه نبويږي دا څلور قسمه د شرک اعتقادي یو شرک په علم چې په علم کې د الله سره بل څوک شریک وګرځي دویم شرک په تصرف چې په تصرف او اندارای کې د الله سره بل څه شریک وګرځي دریم شرک دعا چې په بلنه کې د الله سره بل څه شریک وګرځي او دا عقیده او ساتي چې بغیر د الله نه بل څه را مدد کیږي او را رسی او څلورم شرک په عبادت چې په عبادت کې د الله سره بل څه شریک وګرځي دویم قسمو شرک فعلی شرک فعلی دیتا وی چاگا افعال چاگا اللہ پوری خاصی او تی بل چالا ہو کے داغی معظم دو قسمونه او چې خلکو کول یو تحریم د ما احل الله دیم تعلیل ما حرمه الله تعلیل لما حرم الله چې الله به یو شی حرام ګرځول او دای باغ حلال وګرځول او تعریم د ما حرم الله تعریم د ما حل الله چې الله به یو شی حلال ګرځول او دای په بزان باندې حرام وګرځول لکه وی به دا د بابا کونتری په زیارت کې به کونتری وی وی به دی لګو چې مور را دا د بابا دی او ټکر بدل کی نقصان بدل کی د چینا کې و میانو وی وی دی لا ګوتې مو ورلا دا د پیر سیب میان دی او کدی لا دی ګوتې ورلې ګورې ټکر او نقصان بدل ته دروازي دا بسو خوري دا بسره من جوران خوري یو حلال شی به هغه په نور باندې حرام ګرځو یو حرام شی به هغه به حلال وګرځو د خپل ځان نه الله به نو ویل قران کې الله دا غي رد کوي چې کم حرام دي هغه ته حرام وایي کم حلال دي هغه ته حلال وایي ځان حرام او حلال مو جوړوي سوره مائده دوه میات وګورئ نو رد کوي د شرک فعلی سوره مائده آیت نمبر 2 نو کله به یو آیات کې ته سوچ کې تب وای دی کې خطاب دې د مشرکین سره رد کوي د شرک د کم قسم د شرک رد کوي د شرک فعلی لکه دوی میان سوره مائده چا الله ولا عزت ورګړې دا غي بي زکی روا مګړې الله ولا عزت ورګړې نبی عليه السلام ویلو د عزت من د عزت خیال ساتي ولا لادیا ولا القلائد ولا امین البيت الحرام او نه هغه چې غاړې دې نه خاجولې شوی دا او نه دا کس کوم ګل بیت الله چې غاړې دې هر جوړې شوی دې نه خاجولې شوی دا او بیت الله دروان دې ساروي دې دا یې خیال وساتا نو هغه وا هغه اوګه اوګه چې هغه بیت الله ته روان شوی دی دا غي عزت وکا او چې قران له روان دی نو دا غي عزت یو کا قران ته ناز دی نو دا غي عزت یو کا د قران والا دی نو دا غي عزت یو کا دا غا ساروی چې بیت الله ته روان کړي دا غي عزت ورکړي نو چې عالم دی لا تحلوا شائر الله ولا شعر الحرام ولا الهديا ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبدغون فضلا من ربهم ورضوانا چغی لٹائی فضل طرف آز رب دینا ورضوانا او رضا منتیا دا غي بي عزت مکوي دارنګي ځان آرام او حلال م جوړوي سوره انعام هلګو ګورئ آیت نمبر 136 یو سل شپږ دیر شمه رات کوي د شرک فعلی آیت نمبر 136 یوصل شفاق دیر شمع وجعلوا لله مما ذرى من الحرد والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزامهم وهذا لشركائنا وګرځول دی الله لرا دا غسنا چې پیدا ګرځي الله د فصلنا او د ډنګرو نه حصہ فقالوا هذا لله بزعمهم دوی دا الله دې دوی په خیال دا دوی خیالو وهذا لشركائنا او دا زمونږه د برخې د خاوندانو فما كان لله هذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل الى شركائهم ساء ما يحكمون کدا الله عیسی کې وکمه راغی د باباګانو د هغې نه به نه ورسره کوله ځکه وي دای څخه حال ټاک دی الله صبر کوي خو که هغه نظر او منښته کې به څه کمې راغې زر به د دې نه ورسره کړه بیا بیا غي گزاره نه کوي هاي څخه حال ټاک دی باغه مال کې څنګه دا الله برخه او زکات نو دا چې وې دا د بابا په منې دی دا د بابا د نوزو حصہ دا دا د منګه کوم نیازه حصہ دا دا د بانی نیازه حصہ دا اوبه په کې جدا کولا دا شرک فعلی دا به کو هغه دا به په کې جدا کولا قران وای چې د نبی عليه السلام پلار کله پیدا شه عبد عبد الله نو دا د عبد المطلب لازم زیو نو دا ډېر خوخو ویجره دا لالور نه بچي ولاله نه کما نو می جوران ته وې نو هغه ورته وی وی یو په اوخ کا لزو خان کا او بل خوا دې کا اس په واچو که په مخان راوون نو هغه به لال کې او دې به بچي چیز کې واچو نو هغه به عبد الله راوور نو هغه خیر دې لاس نور کړي لاس نور کړل نو چې بیا یې سواچو بیا به عبد الله راوور دغه سه لاس لاس ګول خلق ورته عبد المطلب ته باقیږي غار کېږي نور هم خان ته د کوم ځای پوره کې وی خیر دې ګزیه مې بچ شو نو چې نبی او خان شو نو خلق ورته وی بس کا تبا کېږي وی خیر دې نو سلو خان یو طرف ته کړل او بل طرف ته عبد الله چې اس کې واچو او خان راو کوته نو عبد المطلب سلو خان ورګل می جوران الله ارضی بچ کر آئے اور روایت کر آئی انا ابن الزبیحت نبی علیہ السلام وئی زداغ دعاو تنو پا اولاد کی چپاگئی باند حلالونو فیصلہ شویدہ یو اسماعیل علیہ السلام او دویم عبداللہ او دوارا اللہ بچ کری زده درو چلونه یاریگم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون دا شرک فعلی ویکو او دا په دې ټولو کې وو هغه مشرکین بل عباد صالحین کې وو مشرکین بل ملائکه کې وو مشرکین بل جن کې وو مشرکین بل کواکب کې وو هغه فلاسفه چې هغه په اثر په عالم کې نور سپما استوري غړل هغه وی الله فلک اول پیدا کا او فلک اول بیا فلک ثانی علاق له اول پیدا کو عقل اول بیا عقل ثانی او فلک اول پیدا کو دا دراتل قول اشاره شو فماتو علا دین رستار سین وعشنا علا سنت المصطفی اغید ارستو پا دین باندی مڑشو او منگا جوان تیرو پا سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم باندی شیخ القرآن باندی دی اللہ رحمتون اولیگی چې من ته قران او سنت پیغمبر راته وکول چا شرک په جند په دې ملک کې شرک به کو شرک ورته نه شرک به دې ته وي چې بت ته سجده وکړي بت ته چا کول نه شرک نه هغه یو قسم له شرک شرک چا په جند شرک دوه قسمونو اعتقادي او فعلی د اعتقادی سلور قسمونه او فی العلم فی التصرف فی الدعاء فی العبادت او شرک فعلی داغی معظم دو قسمونه او تاریم د ما احل الله تعلیل د ما حرم الله او غمون مشتا منای خروار ذکر کل انشاءاللہ پا کلو زائنو بے بیا تفصیل کو وګورئ اخر کې او خبره کو زمنګا د افغانستان امیر حضرت مولانا میر سمیر الحق سے چا د شیخ قرآن خصوصي شاګردو او ما چې ډومبه دوره شروع کوله د شیخ د وفات نه بعد نو هغه دوره کې هم شرکت کړو راغلی او ټوله دوره کې دلته زما سره په دوره کې شرکت د دیو جنا کړو چې د لګ مضبوطی زړه مضبوطی او د خپل درس په طریقه باندې وکي دا نه چې زما شاګردي کوله خو د شاګرد په ځای ناستو حالانکه هغه ډیر مشر مانا نو مولانا میر سمیع الحق صاحب چې هغه د افغانستان د جماعت اشاد د سنت امیرو او دیر شکالا غوب د شیخ القرآن نه قرآن ویلو او مام ویلو او د شیخ القرآن صحیح طرز اغز دکڑیو او ماز دکڑیو الحمدللہ او د قرآن خادمو هغه وفات شوه دی ما بیګا سوچ کو چې په خپل جنازه نه تلوي او چونکه افغانستان ته تل ډیر مشکل دی او ګران دی یعنی زړه مې حال دی دی مرګري به ټول راغلي ما یو پیغام مغی ته لېګل دی غما غي هم دی بلوډ سپیکر نه شر کړو می او تاسو را ټول مرګرو نه چې سور مرګري په نت باندې درس ته ناس یې आवाज اوري د ټولو نه دا مطالبه کوم چې دعا وکړي چې الله دا غي مغفرت نصیب کړي الله ولا جان خسته کړي الله قبر منور کړي اللهم اغفره وارحمه ونور قبره ولا تعذبه واغسل خطاياه بالماء والثلج والبرد او الله دې بیا په یو امیر باندې متحد او متفق کی الله دې پاره کې اختلافات نه پیدا کړي الله دې دې خپل مرکز د پنځیر سره همیشه تړلی وساتي او مولانا امیر سمي الحق لدی الله په جنت الفردوس کې اعلی مقامات ورکړي زموږ بل مرګره د دوی اظهار الحق چې هغه پر وفات شوی دی الله دې هغه مغفرت نصیب کړي او دا پسمان د ګار لري الله صبر جمیل ورکړي سوره بیماران دي دعاګانې ورته دي الله دې هغه له شفاء کامله ورکړي چې چا دعا نه ورته هم الله دې هغه له صحت کامله ورکړي سورا مرګري زمونږه په جیلونو کې پراته دي علما دي طلبا دي نیکان بندگان دي عوام دي الله دې غټور په خوشاله پر کور تراولي او الله دې غي آزاد کی د چا ساو آی دې ضرورت نه د چا اولاد دي الله دې ول نیکان صالحان اولاد ورکی د چا اولاد دي الله دې عمر او اولاد د سره یې ورکی وګرځي زمون دا درسونه د قران دا دې الله آباد کی الله دې دا و با چې کما نن سبا په دنیا باندې دا الله دې دا ختم کی او الله دې دا ملکونه دې و با ګانو نه پاک کی الله دې ټول دنیا نه دا و با ختم کی که مسلمان دې قبل دې قبل دې الله دې دا غي نه دا و با ګانې ختم کی هر کوم معذبي الله ته باغی باندې پوهه الله مونږ دا غي سره په یو ځای کې الله په مونږ ټول باندې رحم وکړم کې زموږ دا درسونه دی الله آباد کی بیا غسي په طلباء او علماء باندې او الله زموږ د ټول حفاظت کی الله زموږ ټول مړو ته او مغفرت نصیب کی او الله دې اعلی مقامات او لور کی الله دې موږ له توفیق صحیح خدمت د قران او سنت راکړي الله دې زمون چې سورا مرګري مسلمانان ورونو فاصلي الله دې قبرونه منور کی وصلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد و آله و صحابه اجمعین کرامت کیا زمون یو مرګري د ګډي مختیار محمد اجي سي چې هغه به هر کال په دې درس کې خدمت کو او دلته کې به د مخترانو کې وفات شوی دی الله دې هغه قبرونه منور کړي او الله دې هغه همیشه خوشاله کړي صلی الله تعالی علیه